الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدنی دور کې واقعات او غزوات شروع پای کې د نبی علی السلام دا جون اخیری غټه معرکه غزوه تبوک داغي واقعات او تفصيلات مخکې ویل شوی نبی علیہ السلام چې تبوک نه واپس شو بیا کم معامله نبی علیہ السلام منافقان سره کړي وو یا کم مسلمانان مؤمنان صحابه چې غزوه نه پاتو پاتشیو بلا وجنو داغي سره معامله او اخر داغي توبه قبلې دل په دغه واقعاتو کې یو نبی علیہ السلام د تبوک نه بعد یو بل معجزه ښکارا شوی و نبی علیہ السلام پیشونګوئی کړي و او دا پیشونګوئی د دې لپاره کړي و چې الله خو تبوک کې فتح او غلبه راکړه خدغه سي نور فتوحات د الله نصرت او امداد برازي اسلام لبا الله غلبه ور کوي نو د تبوک نه بعد یو ورځ نبی علیہ السلام په منبر تشریف فرماو او دا خبره وکړه چې هذه الحيره البيضاء رفعت لي حيره دا په عراق کې هغه وخت کې یو مشهور علاقه وا نو نبی علیہ السلام وی چې ماتا دا هیرا علاقہ دا د ښکاری مخامخ او خودې شو معجزه وا څنګه لکه مونږ لری لری شینا د ټي وي وغیرہ سکرین باندې نو نه الله رب العزت ته سګران نه دچي پیغمبر ته د لری حالات په خپل سکرین وخی هغه هیروي زینما او نبی علیہ السلام شیما بنت نفیلا دا خزا و یو زنانا وی هغه اینما چې دا قلې نروزی د هیره د قلې نه او تور لوپټه ځان نه تاو کړی دا مقصد د نبی علی السلام دغه معجزه ښکارا کول وو په خپل نبوت د دوی یقین پیدا کول او بشارت خوشبری ورکولو چې نور بم فتوحات کیږي او اسلام به غلبه مومي صحابه کرام خو ایمان او یقین والا خلکو نو پدې کې یو مسلمان نوې مسلمان چې تبوک نه بعد مسلمان شوی تبوک کې نو شامل هغه پاسه دا د سردار خزبی یا ویلوري دا که دغه سي واو مومون د غوریدا په کې زمای دغه چې مال غنیمت او وینځه وغیرہ لا سراج نبی علیہ السلام ورته وې او زبستا بای دا بیا دا سوچ وځي ورستو زمانہ کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور کې د نبی علی السلام د وفات نه بعد سباز خلق مرتد شو خو شا قبایل سکسان دا بنوته قبیله امرتد شو دار بنور داسې خوشا دو او بنو اسد یو قبیله وا د خلاف هم جنگ شوو ای مرتد شوو د دیو مشر و سردارو طلحه ابن خویلد طلحه دم لکه د مسلمه الکذاب غونته د نبوت داوا کړي وا نو د دې خلاف جنگ لا ابو بکر صدیق رضی الله عنه خالد رضی الله تعالی عنہ لګلو او هغه فوجونه ورکړي نو مسلمه الکذاب خلاف جنگ وشو عین فارغ شو بیا وی مون بصره طرف تلاړو ال ته عیسایانو ای بغاوت کړو ال ته یو عیسایو هرمز هغه فوجونه را جمع کړیو نو دی هغه پسې بیا ورلل ا د اسلام غټ دشمنو نو بس پای دای سره جنگ وشو خالد رضی الله عنه په حمله وکړه او دغه هرمز مړک او بکر صدیق رضی الله عنه ته اطلاع راولېګل چې بس هلاک شو او داغنه چې کمال غنیمت وغیرہ لا سراغلو دا دا فارس د ایران په سردارانو مشرانو کې بادشاہانو کې نو دا غي او ډیره قیمتي ټوپه وا چې صرف هغه ټوپه وی هغه وخت کې د 1 لک روپو وا هغه خالد رضی الله عنه لا نبی علیہ السلام ورکړه دا ستاش غنیمت کې او توفه کې نو دا خریم رضی الله تعالی عنہ یې زم د جهادونو کې هم وې دین آباد بیا حیره ته لاړو همغه عراق چې نبی علی السلام ویلو تبوک نه بعد الته چې مونږ ورلو هغه علاقه محاصره کړه جنگ وشو چې قتل مې اورز وې دقه سه وشو نبی علی السلام پیشنګوئی کړي وا یو زنانا د دغه قله نه وروته په سپینه خچره ناشته ده تور صادرو لوپټه ځان نه تاو کړي دا او چې کلا روتنو خلقونی وا صحابه کرام سو کې ایوه ز شیما بنت نو فعلم خالد رضی الله عنه نیو غنیمت کې شامل کړ خورم رضی الله عنه یې زور پسې ورلم چې دا خزه خو زما ده او ته څنګه ستاده دا خو مال غنیمت ته دا ټولو شریک ټول مسلمانان به کې شریک دي نه دا خو ماته نبی علی السلام ویلو تبوک نه بعد یو ورځ ویلو چې دغه سی بکی ما وته زما ده ماته وی گواهان راوړه دا خو دو صحابه کرام یو محمد بن مسلمه او دویم محمد بن بشیر انصاری رضی الله عنهما دا دواړه موجودو ای ولګوي ورکړه چاو د تبوک د غزوې نه بعد نبی علی السلام دا سه خبره کړې و او د ته ویلی زبس دا وین زبستای د سردار لور و خو چې جهاد کې لا سره شي بیا خو وینځوي غلامان بو او ای بس دغه جینې ما ته خالد رضی الله عنه را کړه دا خزا پدې کې رور راغې د عیسایانو رور عبد المسیح نومو عیسایان دی عبد المسیح نوم یې خوزان اراغه خالد رضی الله عنه سره صلح ملا وکړه اته بس صلح کو او جنگ نکو دی محاصره کړی او دا تیروته ونه ده قبضه کړه نو هغه چراغ چې وې قتل خور مې قید کې دا غلامه شوی دا او خيار ورغه د پسې وتوي دا وینځه خرڅه نه او ته ولې نه پسو خرڅه وی عاشت مئات درهم یعنی لسوا یعنی زر روپے باندې زر اشرفه دینار وی زری راو وسته جیب نه رکړې والا خزم له ور کړه وی روستو مرګرو ملامت کړم چې دا دې سوکړه د الله بندا لو قلت مئات الف لدفعی لیکا دا خو غټ خلک دی سرمایدار مالدار دنه دې کده یو لاک روپو مطالبه کړي یو لاک به هم دل در کړي وي دی وی وی ما ته دغه وخت پته ولګی دا چې 1 لاک روپې وی ځکه ما دا شمیره نه راتله صاحب سونه ساده زندگی ده ای ما ته 1 لک روپې ملي وای ما ظننت ان عددا اکثر من 10 10 مئه وای ما چرتا د لس سو نه زیات شمیره نه کړې و چرته نه مې اورېدلې و مې جوړې بس د پیسو انتها دا 1000 روپۍ دي ځکه عربی کې اوس هم داسې ده دا عربه ټول شمیر چې سړی څومره وګوري نو بس الف او آلاف دینه زیات نوم نشت زر او زرګونه بس دینه مخکې نشت ایک لاک روپے دا پارا نوم نشتا دا رنگ دا میلیون او اربون او کربون دا نشتا او یا صحابه کرام خو هغه بس ډیر ساده زندگی والا خلکو د 1000 نه مخکې سنه پیژندل نو وای بهرحال دغه د نبی علی السلام هغه معجزه ښکارا شو نبی علی السلام داسې وکیږي مقصوش دغه هیره د قلین خزر وته بیونی ول شو بیا ما ته حواله شو نو دام د تبوک نه بعد یو واقع شوی هیرا فتح شوی و د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور کې چې نبی علی السلام پیشنګوئی ورکړې او بالکل صحیح شو دویم د تبوک نه بعد د منافقانو مشر غټ سردار عبد الله ابن ابي ابن سلول مرش دا واقعم د تبوک نه بعد شو دا ډېر لوی ظالم او لوی دشمنو د اسلام او د پیغمبر اسلام دا سونه چې بس کېدل او پیغمبر ته تکلیف او بدنام دا ټول دي منافق کول او په ځانینوم د مسلمان خو جمعات کې به منځونو کې به صف کې به ولاړو منځ او د سروجي دا شي نه کول تر دې پورې چې بعضو جهادونو کې شامل شوی خو غټ منافق خلاف او په مشره د پیغمبر خلاف و چې دا مشری زما ولې نشوا زه د مدینه سړی مو د بار نه راغلی مهاجر دی او د دلته مشر شو د مړول شو دا علما لیکي سیرت نگار وغیرہ چې نو ماته همن و غمن دا د غم د لاس مړ شو ځکه چې تبوک فتح شو نو د خدا خیالو چې زه تبوک تلاړ بس خلاص بشو ته ځکه لوی سپر باور سره جنگ دی روم سره او غسانیانو سره جنگ دی نو ډیر مضبوط قوم دی و بل سپر پاور دی د دې دواړو اتحادو نو نبی علیہ السلام الله فاتح واپس بلکې صرف تبوک نه بلکې خوشا د تبوک سونه خوشا قبایل علاقې وی چا سره سولې شوې چا سره جنگ وشو سوک زیر شو چا په ځان باندې ټیکسونه کې خپل چې بس موږ وساسو ما تحت یو نو ډیر لوی فتح رااله نو دا غریب د غم د لاسه مړ شو چې دا خو رس سره سړی ترقی کوي او زما د مشره امکان نور ختمي نو د دیو جنا د بیمار ش دا د تبوک نه بعد د شوال میاش کې بیمار شو زل قاعده کې بیا مړ شو شل ورځې بیمارو دې دوران کې بنبي عليه السلام ته پوس لم ورته دا د پیغمبر اخلاقو ته پوس لې ورغلو نو په دغه وخت کې دې ظالم اوس پیغمبر و سرناس ده او دې ارمان کوي یا لیت لی حلفا یهود ارمان چې زماغه ډلیز او زماغه حلیف یهود و سمره به خبر سره نه ګر چا پیر ولاړو بیمار اسی بې ایمان هغه يهود نشتا بنو قريظه بنو نذير هغه مخکې والی شو د دای سره معاهده وي نو نبی عليه الصلاه والسلام ورته اما والله ان كنت لانها كان حب يهود قسم په الله ما خو ته د يهود محبت نه بار بار منې کړي چې يهود خو دشمنان دي د اسلام د سره مینه محبت او تعریب سه ارمان کې نو ده وته وې تما دا يهودو محبت نه منې کې قد ابغضهم اسد بن زراره فما نفعه وګوره کنه زمونږه بل سردارو صحابي اسعد بن زراره هغه د يهودو سره دښمنی وکړه نو څه فائدہ وکړه یعنی د يهودو سره دښمنی خنه د دوستانه خدا اسی بېمان نو بارحال دغه نبی علیہ السلام په دې موقع ورته نو یو موقع باندې مرته چې نږدې ونو بیا په دغه موقع نبی علیہ السلام دوی چې یا رسول الله دا د ملامتیا وخت نه دی زما د مرګ وخت دی دا خبره مکه ورا ملامت کوم چې هغه سره ولې محبت کې او د سره ولې کې دا مرګ مخ مې ده خدا سي به وکي که زه مړ شوم نو ماله به غسل راکې په خپله او ستا قمیص به ماله کفن راکې او بیا به را باندې مونځ کې او بیا به مې راله بخنه کې نبی علیہ السلام یې صحیح ټیک ده او لوی اخلاق والو مقصد د دې بېمان په دې کې مداو چې لکه پیغمبر غسل را کیو کفن را کیو جنازو کې نو زما به په مرګم لینومي او غټ سړی د غټ سړی والا جنازه وکړه د مقصد نور سمغفرت نو د اخر وخت پورې دا منافق نو نبی علی السلام ورته وی لکه ذالک بس سیدن بیا د چې د مړ شو چې مړ شو د د زوی دی عبد الله ا مخلص صحابي دی غټ صحابي وو عبد الله نوم دی د دم عبد الله نوم د عبد الله ابن ابي ابن سلول دی هغه عبد الله ابن عبد الله ابن سلول دی هغه زوی مسلمان دی لکه څنګه چې د د زوی مخلص مؤمن صحابي عبد الله رضی الله عنه نو دارنګ دا عامر راهب عامر راهب غو ا مسجد زرار چې جوړ کړو دا واقع مله دا غزوه اغا حنزله رضی الله تعالی عنہ اوره پلارانی څنګه دی او ځامنې دا د الله قانون دی نو بس یخرج الحی من المیت امردار نه الله لوی سړی پیدا کی کله نو بارحال غراغ نبی علیہ السلام ته ویته یا رسول الله زما غپلار مړ شو نو تر له قمیص راکا چې کفن ورکو او بیا جنازې لمراش نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولاغه قمیص ورک د کفن بطور چې دا, دا قمیص ولا ورک د قمیص ورکولو کې څه حکمتونه یو خدا و چې د بدر په موقع کله چې قیدیان رالل نو قیدیانو کې قیدیانو سره جامع کپڑے نه کوي نه ساجي یا ول نور ورکول غواړي نو نبی علیہ السلام صحابه ته وی چې تاسو خپل کپڑے ورکې دي قیدیانو را نو دا عباس رضی الله عنه د نبی علیہ السلام ترم قید کې راغلو د زړه نه نه راته ځکه د پیغمبر حمایتیو لایمان نور وړه خو حمایتیو خود دی په زور راوسته د سرداران ابو جهل دی وغیرہ نو بس غیر شو نو نبی علیہ السلام د کپړو وینو د عباس رضی الله عنه ډیر غټ درون وجود والا سړی او قد او قامت والا په د چا کپړې نه برابرې دی نو د عبد الله ابن ابي ابن سلولم دنګ سړیو نو د د قمیص په برابر شي نو نبی علیہ السلام داسې هستی و چې هغه به په ځان د چا احسان او بدله نه پرې خوا او بیا داسې سړی چې خلاف دی سبا براته مطلب پیغور کوي نو نبی علی السلام د دغه وجنه قمیص ورکه چې هغه بدله ختم شي او دویم دې مقصد لمو چې بېمانه ده منافق ده او ایمان پکې نشتا نو کو پیغمبر ولا جنازو کې او د پیغمبر په کپړو کې دفن شو مې الله نه بخي دا الله د نبی علی السلام خدا بهرحال او بل فائدہ دا و چې نبی علی السلام دا کارونه د دې لپاره وکړل چې په دې سره یو خې اخلاق او دویم دا نور منافقان متاثر شي او چې ګوره ټول عمر ولا تکلیف ور کړو او قمیص ملا ور کو جنازې لمراغه او خپل چې ده کفنم دا قبر تم کوس کو نو په دې وی بعض منافقان متاثر شو هغه ایمان امروړو نبی علیہ السلام چراغ جنازې لا نو په دې کې چې جنازې ته مخ کې شو نو دې کې عمر زلان هو راغی او ته رسول الله داسکه جنازه کې فإنه قال يوم كذا كذا وكذا تا تا نیر دی اپلان کی موقع دا سے چل کړي او بپلان کی موقع دا سے چل کړي او بم المؤمنین الزام لګولې دې منافق نو یا رسول الله ته جنازه مکا بس دې بیا شاتش بیا ورپسې ورغه عمر عمرو ورمخکش یا رسول الله دا سکه منافق سره په دریم ځل وی بیا ورلم په دې مرته وی الیس قد نهاک الله ته الله نه منې کړي قران کې دي چې استغفر لهم او لا تستغفر لهم وان تستغفر لهم 70 مره نو فلن يغفر الله فلن يغفر الله لهم الله وی دې منافقانو لکه استغفار غواړي او کنه غواړي الله نه معاف کوي کاویا ظلم ولو غواړي نه معاف کوي نو نبی علیہ السلام راتوي دعني یا عمر فإني بین خيارتين عمر ما پریدا زکه ماته د دوه خبرو کې اختیار را کړی د آیات نه معلومیږي استغفار ولا غواړي کنه غواړي ها معاف کوم نه خو کو غواړي کنه غواړي نو دا سه اختیار غونډه معلومي نو زه امتی دې کې دی شي دا سه مهربان پیغمبر کې دې شي زما په دې جنازه استغفار الله معاف کیو بخي پکې خو ایمان نو او د یو روایت کې راځي چې دا ویلو ولو عالم انی ان زدت علی سبین غفر له لزدت کما ته پته ولګي چې دا اویا زلو نه زیات استغفار باندې الله دې معاف کړي نو دا اویا نه بوله زیات غواړم خو بهر حال عمر زلان هوی بس پدې کې نبی علیہ السلام خپل وکړه خو پیغمبرو وای زلک پریشانو خپه چې دا خدا منافقان دا ډکی زموږ دشمنان دی او د په جنازه کوي پدې کې جنازه او شونو دا آیاتونه نازل شو د سوره توبه چې ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره پیغمبره د منافقانو کې چې څوک ماینده کې مري چرته ورې نه په جنازو کې او نه په قبر د استغفار د پاره ودرې نبی علی السلام منک نبی علی السلام په دغه منش یعنی د عمر رضی الله تعالی عنہ د خبره سره موافق د الله حکم را دیو جن د عمر رضی الله تعالی عنہ موافقات ورته ویل کی سلیریش پینزیش موقع داسې دي چې عمر رضی الله عنه یو رائے پیش کړی دا دای په تایید کې الله حکم را لګي دا عمر صحیح وای لکه دا مغه یو موقع ده چې د جنازه نه ده پکا او نبی علی السلام د خپل اخلاق د وجې کوله د عمر جلانو خبر اصولی صحیح او د نبی علی السلام اخلاقو خو لیکن منافق دونه منافق دی او هغه کې د ایمان زهره نه و هر دشمن دی دغه ک د ایمان لګ راتم پکې ونه بیا هم الله بخله او د پیغمبر په جنازه خود کې خو ایمان نشته نه الله وتا من راولېږي چې دا سه منافقي یقیني نه یقیني منافق باندې جنازه ني کول پکا نبی علیہ السلام خو یو یقیني لا پته نه و سپته چرته سزارا بعض اوقات سړی کې سیمانی خو اسی طبیعت شیطانی وي نبی علیہ السلام کې دیش ګناګاری الله معاف بل غزوه ډیر مخلص صحابي دی نو دا غد دل جوې د پاره نو کله کله ایدا سي سړې سره سړې ني خداغه رور پلار خپل خپلوانو د وجنه سړې داغه غم خاده لورش نو نبی علی السلام په دغه بنیاد ورغله نو دا هم د تبوک نه بعد دا عبد الله بن سلول منافق مړ شوی دینه بعد الله د منافقانو هغه ډله تس نس کړه ځکه مشر ختم شو بس سو شرمېدل سو وجلی شو چا کې خیر او هغه ایمان راوړو هغه د منافقانو اړه له تسنش دغه د تبوک د دې واقع نه بعد یو بل واقع شوه د پناهم کال چې جبرئیل علی السلام د انسان په شکل کې راغلو او دیتا حدیث جبريل وای دا مشهور واقعه ده حدیث هم حدیث کتاب کې حدیث هم ویلو حدیث جبريل دا هم په دینه هم کال له تبوک نه بعد شوه دا صحابه کرام وای عمر رضی الله عنه د دې حدیث راوی دی او نبی علیہ السلام یو ورځ جمعات کې ناسو صحابه و سره چې پدې کې یو سړی راغې فاتاه رجل لا یرا علیه اثر السفر یو سړی راغې چې د سفر سره اثرات پینو خو عجیب دا و چې لا یعرفو منا احدن مونږ کې چام نه پیژنده تکی سپینې جامې دي تک تور ویختی دی او د ګرد غبار سره اثرات پی نشتا دې ته ګورو چې صفا سوتره لکه سړی چې کور کې غسل وکي او صفا کپڑے واچي او راشي جمعات ته نو دین خو معلومیږي چرته دی مدینه مسجد خو شو سیدون کې سړی دی هم ته خو پته ده چې د دې محلې نه دی د لری نه راغلی دی نو چې لری نه راغلی په کار د عربو سفر خدا شي سفر وي زدا سينه چې ټوډي گاډي کې بس پټ بند د دوړو دار سره محفوظ راغلی اخو بک د بلې قبيله نه سړی راته پاس ټټو خر براته دوړې شګې خورې چې براغه سم د دوړو ارسنه لت پتو نو دا سفر سرم بنشت مونږه داسې حیران شو چې عجیبا ملمه ده اثر په نشته ښکاری چې نږدې ده خو نږدې نه ده نو هم مونږ نه پیژنو دا حالات پدې کې د اصل کې راغله او دا جبريل عليه السلام انساني شکل کې نه په خپل پزان بیا مسله ګرانه کی وਹੀ براتلا نو زکه منیش او بل بیاز منافقان اسی پیغمبر تنگاو نو ډیر سوالونه ته پوښونه مکوي نو صحابه کرام او پابندو د ادب غیبت ته پوښونه ډیر بیان وکړو خدا به وی شوق او چیر الله پاک سوک باندې چی سړی راولی د باندو چې د ادب نه نی خبر او پیغمبر نه ست پوسو چې مونږ بیس دکو نو دقه سه جبريل راغې انساني شکل کې تبوسینه شروع کوم خوشاله وي پیغمبر نه مسور سوالات جواب په شکل سوال جواب په شکل خدای راغله او دیني خود او داسې د یو سائل او طالب العلم په شکل کې راغله دیو جن علماء یو ګورا دین د تعلیم تعلم د ذکر د سوال جواب آداب معلوم شي امت تو خو دیش وګوره تکی سپینی کپڑے نو مطلب دا چې د تعلیم تعلم او خصوصا د دین د زده کړې د قران سنت د پاره لباس صفې سترې پکار تک تور وختو مطلب دا چې د دین علم زده کړه داسې ځوانه کې پکاري چې بوډا شي بیا ګران شي او وې دې راغې نو کیناس حتا دنا من رسول الله صلی الله علیه وسلم فاسند رکبته الی رکبته پاتحیات کینا سو خپل زنګونونه د نبی علیہ الصلات والسلام زنګونونو طرف ته برابر کړه تا کې کړه برابر لکه سړی پاتحیات ناشتي کنه ناغبل تداسي نږدې شي دا زنګونی زنګون د برابر شي دې کې دا ادب خو دیش چې د تعلیم تعلم د پاره چې نږدې زی نږدې بکینه دغه چې لري نو هغه سړی په خبره نه پوي دا زموږ دین شریعت کې د جمعې متعلق هم راځي نبی علیہ السلام فرمایي د جمعې په ورځ ودنا من الامام واستمع امام ته بنږدې کینې چې تقریر او بیان وره خطبه وره نو ده دغه آداب مطابق نږدې کیناس او پاتیاتو کیناس نو دا آداب دی چې ناس سبب په آداب په طریقه باندې او بیا دا لاسونه خپل زنګونو باندې کې خپل او بل روایت کې راځي د نبی علی السلام په زنګونو کې خپل نو کو خپل باندې خینو ادب دی او که د نبی علی السلام په خینو پیغمبر ځان ته متوجه کوي خود دواړو کې جوړه خدای محدثین وای چې اول د نبی علی السلام په دې زنګونونو کې خپل ایزان ته متوجه سړی چاته خبره کوي لاس بکی او په خپل باندې کې خو او تبوسونه شروع ناول تبوس دو کو یا محمد اخبرنی عن الاسلام اے محمد رسول الله سلام د اسلام بارک راتوه اسلام ستوي او ګور نبی علیہ السلام ته یا محمد صحابه کرام وای چې مونږ چرتا نبی علیہ السلام ته یا محمد نه وي پنوم نه وي دغه سړی استاد تا مشر تا پلار ته پنوم نه دی څه ادبي القابات وای نو دا یا محمد با یا منافق وي یا د باندو نه راغله نه خبر سړی نو مسلم بوي ورنه نور خو رسول الله یا رسول الله او يهودو با ابو القاسم وي ابو القاسم کونیه به د نبی علی السلام یادول نو د چې رایا محمد وی مونږ حیران شو الکه دا سړی دا یا محمد ولې وای یا رسول الله پکارو نوې دا ګمان دی له ورکاو جوړې ز داسې خوده جوړې د باندو نه راغلي سړیم دا یا محمد ذکر او جبريل ویل ذکر شو چې جبريل د نبی عليه السلام نه مشر دی فرشتو یا محمد لفظ استعمال کړي دی دا سي خبرو اترو کې خود دې ته دا شو کول خودول چې زه چرته د باندو نه راغلي سړم دی ولې وي چې د دوی ما ته پام نشي ځکه که یو سړی ډیر اهم شخصیت راشي کنه او کینی چې دا ډیر قیمتي سړی دی نو خلک بیا خبرو ته وګنیږي هغه ته ګوري را ګوري او چې کله سړی عام سړی نو بیا خبرو ته خیالي بیا غسړی ته خیال نه نو جبريل زکه دا سې وکړل چې د دې زما په ځای باندې خبرو ته توجه شي نو جبريل زکه یا محمد د اسلام باره کې راته وایي نو نبی علی السلام متدا پنځ بینا د اسلام ارکان بیان کړل الاسلام ان تشهد الله اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزکاه وتصوم رمضان وتحج الحج بيت ان استطاع الیه سبیل اسلام دا ده چې په خلی لا اله الا الله محمد رسول الله و اقرار په جبا او د موس پابندیو کې زکات ورکې روزونی سي او حجو کې چې څوک د بیت الله تدتلو استطاعت لري وای چې څنګه وته نبی عليه السلام وې نو دوی صدقتا رښتیا دی وې صحیح خبره دی نو فعجبنا له يساله ويصدقه مونږ بیا حیران شو چې عجیب خبره ده تپوس کینو دا تپوس د دې دلیل چې نه پویږي ځان وایي او چې پیغمبر ورته دا سره او سیدا نه دین معلومی چې پویږي نو مونږ بیا وی حیران او عجیب سائل له نو دویم سوال یو کو فاخبرنی علی ایمان ایمان ستوي نو نبی علیہ السلام ته د ایمان خبره وکولې چې انتو من بالله و ملائکتی و کتبی و رسولی و الاخر و تو من بالقدر خیری و شری الله باندې ایمان فرشتو باندې کتابونو باندې رسولانو باندې آخرت باندې او تقدیر باندې ایمان او بیا دا غینه بعد بیا وی صدقتا صحیح دی وی بیا وی اخبرنی عن الاحسان د احسان باره کې راته وای ایمان اسلام ستوي ایمان ستوي او احسان ستوي اسلام دی ظاهری عمل ته وای ایمان د ناقیده ته وای اوس احسان څه شی دی نو احسان خېګړې ته وای احسان والا مرتبه خدای احسان په مختلفو شینو کې احسان معاملاتو کې می احسان معاشره کې می او احسان په عبادت کې می دلته د نبی عليه السلام وته د عبادت والا احسان خولې سړی مونږ کوي عبادت کوي نو بس ارکان فرایض ارس برابر کی بس فریضه ادا شي خو لیکن په عبادت کې د احسان درجه دا ده چې صرف فرایض واجبات مو پوره کوا دا سه اوکه چې بالکل په دې مانزه کې خشوع خضوع وي او توجه نو دا اوس احسان شو معاملاتو کې احسان سي سړی لا پورا حق ورکول سړی پیسې درکړي دکاندار لې ورکړي دا شعرا دا ول پورا ناپ تول ورک نه کم نه زیات نو دا خو بس بدله د پورا حق ده خو یو سړی د خپل حق نه زیات ورکی کیلو شیغسته پیسې پورا ورکړي خود په صدا پاسه اضافي ورکړي نو دا احسان شو معاملاتو کې نو بهرحال عبادت باره کې ود نبی عليه السلام احسان داده ان تعبد الله کانک تراه ته دا الله داسې عبادت وکې چې گویا کې ته دا الله مخامخ ویني داسې تصور دی ځکه چې کله سړی ته مخامخ استاد ناشته مشر ناشته نو دی لګ ډیر په عاجزه او ادبي او ځکه دغه تصور دی نه قائمیږي نو فیلم تکون ترا فینو یراک زدا خو تصور وک کنه چې الله مینی نه الله خو یقینا نه دغه سي عبادت وک چې پمانځ کې دی خشوعي توجه وي نو نبی علیہ السلام چې د احسان بیانو کو نو بیا وای فاخبرنی عن الساعه د قیامت باره کې راته وایي قیامت بکلی نو نبی علیہ السلام وتوی مل مسئول عنها بعالم من السائل مانه ته تپوس کړي دي څنګه تنه پوي دا سیزم نه پوي قیامت علم خو الله سره ده او بیا ورته نبی علیہ السلام د قیامت دا علم خو دا دا هغه پینزو شینو نه ده چې داغه علم د الله نه سیابل چا سره نشتا اغا سورت لقمان اخیری آیات کی راضی ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم يعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت د قیامت علم الله سره ده باران دراوریدو علم الله سره ده په رحم کې سدي د دې علم الله سره ده یو سړی د دا پتن لګي سباله بسکوم زکه د علم الله سره ده په خپل ترتیب سره خو سبا به سکم دکان ته بزم دفتر ته بزم خدا خو لکه دا کار به کیږي کنه کیږي کلا س حالات دا سرش او یو سړی ته دا پتن لګي چې کم ځای بمرم پیدا یو ځای ومړ بل ځای شي او دفن بل ځای شي نو بیا وته جبريل وې چې خاف اخبرني انا شراتها زچې دته وخت نه معلوم نو علامات خیرات وایا کنه د قیامت علامات سری نو دا وجه دا چې وردا د نبی علی السلام اخیری عمر ده ځکه دې پس نبی علی السلام حجۃ الوداع ته ځي او واپس کې بیا وفات شي نو دا اوس اخیری وخت نو ټول دین خلاصه جبرئیل بیانې او د قیامت تذکره خاص کر زکو کړه چې پیغمبر او د پیغمبر دنیا نتلل دا د هم د قیامت علامه د بل پیغمبر ناراضی نو د قیامت تیارې کول پکار نو نبی علیہ السلام ته سوال امه خو لیاو دا ان تلد الامه ربتها چې د وینځنه خپل سید او مولاګه پیدا شي د دې ګڼ مطلبونه محدثین وای خو یو مطلب دا شو چې دا اولاد بدون نه فرمانی چې لور با د مور مشرشی نن سبا ګورای کنه اکثر لور مشرای یا کلا کلا زوی مشر شي د پلار نه هغه ادب ختم شي دا د قیامت علامات او بل نبی علیہ السلام فرمایل وان تر الحفات العرات العاله رعا شای یتتاولون فی البنیان خپل بخپه بربن فقیران غریبانان د ګړو ویزو سرهون کی با ډیر مالدار شي او داسې آباده به جوړی چې په یو بل به فخر کوي نه د قیامت علامه دا سوشي وګوره تاسو کم چې اکثر اصل خلک یې غروک شي او روک خلک شته شو لکه دام دنیا مې نظر واچای ناغا روک خلک نه نه سب نه صدا سینوم برلړ شي غټ غټ زموږ دي سیاسانو کې ګوره غټ او دو باندې کینی او عربو کې خو خاص کرداسي هغه خلک عرب چې هغه خپل بخبي ګرځیدل په بدن باندې لباس نو صحرای خلک هغه عرب د صحراګانو رالل په آباد آبادو کې دانه بلډینګونه گاډي موټرې لوی دولت عربو دوداسي دا عرب د دې تیلو پیدا کېدو نه مخکې دون غریبو چې دی به د نور ملکونو ته مزدورولت لل شیخ القران رحم الله یو ځای کې خبره کوي چې ما زاول زل حج لاړم نه هغه وخت عرب ډیر غریبو نو چې جمعات ته به مسافر حاجیان جمعات ته منځل نه وتل کنه نو چې راوتل بنو دی عرب ماشومان به ولا په چپلو ناستو خیر به غوسته دا څه حالات وي دا به حاجیان نه خیرونه غوستل خدا خو چې دا تیل رالل نو دولت بیا زیات شو بهر حال یو روایت کې دا راځي وایذا رایت ثم البکم ملوک الارض کله چې تاسو چاړاګان او کاڼه ګونګیان وینئ ابا د ملکونو باچیان شي نو چاړه ګونګا خو نه باچي کیږي خو مطلب دا چې په دین او په هیڅ باندې پويږي ان پړ جاهل نه نه نه کنه زمو بکلا وزیر اعظم او کلا صدر او کلا وزیر صاحب سورته اخلاص هم نورځي دا ډون کونو ګونګا او چاړه ده کنه دارنګ بل موقع باندې علامه دا قوله وا اذا وسد الامر الى غیر اهلی فانتظر السا کله چې اختیارات نا اهل تاوالش د اقتدار د ملک نو دا د قیامت په علاماتو کې یو غټه علامه ده پدې کې دا خبره وشوي وای دا ملما پاسد او روان شو بارو و جمعه نبی علیہ السلام مونږ ته ورودو هتور شاله کا आवाज کوي نبی علیہ السلام وته आवाज کی دي چې نبی علیہ السلام روستو په پوي شي او د صحابه ته قوده چې دا جبريلو صحابه مونږ بار ووتو غیبو بیانو الکه سړې سو شو غیب شوو نو بیا چې موږ رال نبی علیہ السلام راته وې فینو جبرئیل اتاکم یعلمکم دینکم دا جبريلو او تاسو د استاسو دین خودنه د هغه د خودنه د پاره راغلی او تاسو په مخ کې دا تعلیمات بیان وګوره دا د صحابه کرامو کرامت او کمال هم دی چې وګوره فرشته لیدلې دي کنه جبرئیل ولید کنه انساني شکل کې خو ویلې نو دا سواقیات هم پنه هم کال د تبوک نه بعد شوی دی او سنور دی ان شاء الله بیا وایو اقول قولی هذا استغفر